مقطوع او موصول صحیح شو ها علامه جزری سے بم دا ذکر کړی په قران کریم کې بعضی کلمات سره غلي هغه وي فاقطع بعشر كلمات الا ما ملجا ولا اله الا وتعبدو ياتين ثاني هو دا يا يشركن تشرك يدخلن دا الله يقول لا اقول اما طول دا ذکر کړي دا کلمات بعض موصول راغلي بعض مقطوع بعض یو بل نه جدا لیکل شي بعض یو بل سره یو ځای لیکل شي دا د وقف کې بیا فائدہ ورکړي دا تقریبا 26 کلمات دي سو 26 بعضی هغه دي چې موت مقطوع دي بل اتفاق اتفاقی په کې څه شی دی یو بل نه جدا دي او بعضی هغه دي چې موصول دي بل اتفاق اتفاقا یو بل سره یو ځای لیکل شوی او بعضی هغه دي چې اختلاف دی په کې پمند دي کې چې مقطوع دی که موصول دی نو دا ګوره په ترتیب د جزري څه شی دی یو ان د د لا سره ان لا آیا دا ان د د لا نه جدا لیکل شوی قران کې کوي ځای اوله خبره د کې د وقف خبره کو که جدا لیکل شوی نو کته محتاج شو وقف ته ویل شي چې ان خو که یو ځای لیکل شوی یو توقف کینو په ان به وقف نه کوي چې ته ان او بیا د سر نشور د کلمې په منځ وقف کېږي نه نو کته وې زه محتاج او محتاج یم مخکې به ذکر وقف کړم که په خبره پوه نه شو او اضطراری وقف هغه چې سړی ته ټوخې ورشي یا هغه د دوه وس کې نه دی نو خو ځان له خبره ده دا ان چې کوم دی چې حمزه مفتوحي ورپسې لا نافیه راغلی ان لا دا کته کلو دا قران کې بدري قسمه ده مقطوع بلا خلاف مختلف فيه موصول بلا خلاف یو هغه چې مقطوع یو اختلاف پکې د چانشته دویم هغه چې موصول یو د چا پکې اختلاف نشته او دویم هغه چې مقطوع وي اے په لاسو ځایونو کې دا مقطوع لیکل شوی بغیر د څه خلاف نه سورة اعراف 105 کې راځي حقیق علی الا اقول ان لا ده سورة اعراف 100 الله تعبدو الا الله شپږم سورته حج کې راځي شپږشتم آیت سورته یاسین شپږم آیت سورته دخان نلسم آیت سورته ممتحنه یوشتم آیت سورته نون سلیرشتم آیت په دې ټولو کې دا سره راغله دا مقطوع راغله او دین علاوه چې کوم دي دا یو لس ځایونه نه یو کې خلاف لس خو متفق دین علاوه چې څومره دي نو هغه سره غلي موصول لکه سوره توبه و نوی آیت کې بیا وګورئ واجدر الا يعلموا او سوره نمل آیت 15 دا ډېر شی دي الله يسجدوا لله دویم نمبر څه شی دی الله ده دریم نمبر و اما نورین کدا ما سلی کلی اول مې لیکلی الله اقول دا مې د څه مثال لیکلی د مقطوع او الله يسجد د څه مثال له د موصول دوه دوه مثال نه مې لیکلی حاجی دویم نمبر اما ان شرطیه ده د مای موکده سره دا په څو قسمه د قران کې په دوه قسمه مقطوع بالاتفاق موصول بالاتفاق مقطوع بالاتفاق یو ځای صرف راغلی سورة رعد کې راځي آیت څلو ختم کې واما نرينك بعض الذين نعدهم عمانه عن جاره د مای موصوله سره نو دا په دوه قسمه ده مکتوب بالاتفاق موصول بالاتفاق مکتوب بالاتفاق یو ځای ده سورته اعراف 186 مکتوب الاتفاق دا دوه ځایه راغلی دی، سورة روم اته ویشتم او سورة نساء پنځه ویشتم. دویم د مختلف فيه دا یو ځای راغلی دی، سورة منافقون لسم آیت وانفقوا مما رزقناکم او موصول بالاتفاق دی نه علاوه ځایونه دي مما رزقناکم ام من اسس ام د من استفهامی سره دو قسمه قران کې ده مقطوع بالاتفاق موصول بالاتفاق سلور زینو کې مقطوع ده سورته توبه 109 سورته فصلت سلوختم سورته نساء 109 سورته صافات یولسم اجي یو ځای نو خو یو ځای شتم نه خو کدا څه دی چې وحیث ما کنتم نو په اواز کې دی یو ځای کو دی وجنه چې کوم مقطوع دی په اواز کې به جدا کې چې کوم موصول دی په اواز کې به موصولی لکه عما نو هو بسنګ وي ها عما نو بل ان مکسوره الحمزه د ما موصوله سره انما دا په درې قسمه ده مکتوب الاتفاق سوره انعام کې یو ځای راغله صرف 134 انما توعدون لات مختلف فيهم یو ځای راغله ده سوره النحل 95 انما عند الله هو خير لكم او مختلف موصول بالاتفاق دین علاوه ځایونه دي لکه انما يتذكر اولو الالباب پوښوي بل ان د ما موصوله سره دام په درې قسمه ده مکتوب الاتفاق دو ځای راغله سوره لقمان درشم سوره حج دوش پیتم مختلف فيه یو ځای راغلی دی سورت انفال 41 او موصول بالاتفاق دین علاوه ځایونه دي لك انما على رسولنا البلاغ المبين دارنګي بل څه شه ده کلو د ما سره یو اونس سی دی او بل سی دی صحیح شو سات او نو مختلف فيه او زید 93 سوره بقره قل بئس ما يأمركم او دین علاوه ټول څه دي موصول بل اتفاق دي لکه بئس ما اشتروا فيما ها هنا في دمای موصوله سره في جاره ده او 140 سورت انبیاء 102 سورت النور 14 سورت الروم تشتم او سورت زمر درم او شپک سلوختم او سورت واقعا یو شپیت درم به موصول بل اتفاق عادن علاوه زیونه دی لکه فی ما طعمو بل ده فاینما عین د ما سره دام په درې قسمه دي موصول بل اتفاق دو زینو کې سوره بقره 115 او سوره النحل 76 مختلف فيه درې زینو دي سوره النساء ات او یا سورة شعراء بهنوي او ترينوي او سورة احزاب یو شپېته او دین علاوه مکتوب الاتفاق دی لکاین ما تکونو فإن لم يستجيبوا دا قران کې په دوه قسمه ده موصول بالاتفاق مکتوب بالاتفاق موصول یو ځای راغلی سورت هود 14 فإن لم او دین علاوه مقطوع فإن لم نو خو به فإن لم خو لیکلو کې داسې دی الا نجا الا نجعل ان دلن ناصبه سره ان مصدریه ده په درې قسمه موصول بالاتفاق دو ځای راغله سورت کهف 48 سورت قیامت درم مختلف فيه یو ځای ده سورت المزمل شلم آیت الله تحسوه او دین علاوه مقطوع بالاتفاق ده لك الله نجعل الله نقدر ان لن نقدر بل لکي لا تحزنو کای ناسبه د لا نافیه سره دو قسمه ده موصول بالاتفاق او بل ده مقطوع بالاتفاق مقطوع درې کاره تر اغله ده او موصول هو کاره تر مقطوع لیکي مخکې خو تاسو موصول موصول لیکل کنه اوس مقطوع لیکل سورة النحل او یایم سورة احزاب ویشتم سورة حشر وم په دې دریو کې مقطوع ده باقی ټول موصول عن جاره د من موصوله سره عن من ټول قران کې قولا واحدا ده چې سره غلې ده مقطوع عمن يشاء په دې ترتیب یوم د هم ضمیر منفصل سره مکتوب الاتفاق او موصول بالاتفاق دو دا راغله ده مقطوع بالاتفاق دو دا راغله ده مقطوع بالاتفاق يوم هم بارزون سورة نساء اته اویا سورة کهف یو کم پنځوستم سورة فرقان وم او سورة معارج پک دیرشم ما له هذا الكتاب دا جدا ده سو ما له حد بل لا تدحين سرا دا یو ځای لیکل شوی په مصاحف عثمانیو کې او زه معنا څه ده هغه الف نشته کم چې د کالو د واو نه پس ده او کم چې د وزنو د واو نه پس ده دا الف چې نه لیکل دا دلیل په دې چې دا دواړه موصول لیکل شوی نو په دلته وقف نه کوي ته و اذا قالوا لکه دا موصول دی یا ته و وزنو دا نه سي او جدا چې لیکل شوی یا بیا څنګه د کالو د وزنونو علاوه قران کې راځي کنه مثلا واذا ما غضبوا هم يغفرون هذا کو سره الف کنه جدا سلیرشتم ال د تعریف لکه الارض نو دا ټول قران کې موصول ده کنه ده یو ځای بل هاذا تنبیه ها انتم ټول مصاحف په دې متفق دي چې یو ځای به لیکي نو وقف به بیان کوي چې ها فاقطع بعشر كلمات ألا ما ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدلا ما تشرك يدخل قالوا على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح سلوا وعما نهقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أما أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح قصر إما وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الامام صل وعهلا قالوا هم ووزنوا هم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلي اغدات ذکر کړي دا امام جزري ذکر کړي تر دې پوري بیا هغه کلمات چې جزري نه دي ذکر کړي هغه کم دي نو یو د هغې نه څه شی دی یو دا غي نه ده ان ان مفتوح سره ده لونا اللو لکه تاسو دې کې دی و اللو نشاء نو دا ګره دوه قسمه قران کې راغله مکتوب الاتفاق درې ځایا سوره اعراف سلم آیت سوره رعد یو یو دیر شمایت او سوره سبا سوار لسم آیت او صورت دین علاوه چې کوم دی نو سره غلې مختلف فيه دی اے صرف دا قران کې څلور ځای راغلي یو د مکتوب الاتفاق او دویم څه شی دی مختلف فيه هغه څه شی دی سوره جن سوار لسم آیت وان لو استقاموا بل د ابن د سره د ام سره او یذرؤکم وقف په یا بیان کی بل دا ده ایم ما تدعو ایم د ما سره اتفاق د مصاحفو چې دا به یو بل نه جدای ایم ما تدعو نو پاین باندې وقف صحیح ده کلمه د الیاسین ټول مصاحب اتفاق ده چې ال د کلمې د یاسین نه وجودا لیکي برابر خبره ده که په فتحې د حمزه سره چې په دې کې یو قرب د نافع او د ابن عامر او د یعقوب آل یاسین الیا یا که قرات د کسری لکه زمونږ نه الیاسین د دې بل مثال هم نشته قران کې یوم اذن یوم د اثرا لك وجوه یوم اذن ناظره دا به یو ځای لیکي اتفاق دی حين اذن یو ځای به لیکي او کأنما دا یو ځای به کأن د ما سره کأنما کوم ځای کې چې راشي ربما دی باندې اتفاق ده چې دا به یو ځای وای کأن وای د کأن سره یا د کأنه سره دام څه شی دی دا به یو ځای لیکي بیا د وقف باره کې اختلاف دی بعضی وایي چې په وای باندې وقف کول شي ابتدا به د کأنه او د کأنه کې وای کأن الله يبسط الرزق لمن يشاء او سوک وی پکاف به وقف کې وای کا او بیا به وای ان الله او انه دا دواړه وقفونه ضعیف دي ټول قاریان او پای کې حفظ هم دي چې وقف کینو په ټولي کلمه بکې کأن ده او کأنه ده وای کأن په دې ټول ځکه متصل ما بعد سره بل ده مهما په دې کې اتفاق ده چې یو ځای به مهما ځکه دا مرکب ده د مه او د ما شرطینه او دارنګ نعمه دا قران کې دوه ځای راغلي دي یو ځای به لیکي یو فنعمه نعمه ما وکنه دون یو ځای شوی دی د ادغام کبیر کې تاسو ترازی بل دی الف لام میم په سوره فاتحه بقره نورو کې نو دا به یو ځای لیکي دا حروف په فواتح الصور کې چې کوم حروف دی او بل نه جدا کې نه کم حروف مقطعات چې په اوایلو د صورتونو کې دي کده دوو نه جوړ دي کدرېونه دا به ټول یو ځای لیکي ها کالف لام میم ده که طه ده که طاسین ده که حامیم ده وشه که پوه نه شوي ټایم څه دی دا نور خبره به ان شاء الله دا ډېر مختصر خبرې دي ها اصل کې تفصیل دې مخ کې ډېر زیات دی سړی سم ستړي دې کې نور څه نشته دا بیا وایو بل ټیم ان شاء الله چر ټیم ملاو شو ها اسبخین نه پس تاسو چې روټۍ موټۍ خورئ ماسپخین نه پس به امتحان ټیم به مقرر کو درې بجې ها څه ټیم درې بجې به امتحان چې یو غنټه د امتحان ټیم دی بیا وا